کانو علی اتقا قلب عبد منکم لم یزد ذلک علی ملک شیئا الله رب العزت فرمایي و ایز ما بندگانو وای د اول انسان ته ونه چې تر اخري انسان پورې د اول جن ته ونه چې تر اخري جن پورې د اول شیطان ته ونه چې تر اخري شیطان پورې دوی دونه بزرګي وکي دونه بزرګي وکي چې حتی د دوی هر سړي زړه دونه پاک سي لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه هر سړی دومره متقی سي لکه پیغمبر علی صلوات و سلام الله رب العزت فرمایي زما په خدای کې مثقال ذره هم زیاتوب چې دی هغه نه راځي زما په خدایي کې الله رب العزت فرمایي زما په ربوبیت کې زما په بادشاهي کې الله فرمایي یو ذره هم اضافه چې د هغه نه راځي یو ذره زیاتوب چې د هغه نه راځي بیا فرمایي الله رب العزت و اے انسانانو که چیرې د اول انسانه سې ونسې تر اخري انسانه پورې، د اول پیري سې ونسې تر اخري پیري پورې، د اول شیطانه سې ونسې تر اخري شیطانه پورې، دا ټول انسانان دا رکم سي لکه ابلیس راواخله چې و آدم علیه الصلوة والسلام ته د الله په حکم باندې سجده نه لګوله، الله رب العزت فرمایي، زما و خدایي ته یوه ذره نقصان چې دي هغه رسیږي نه. دا چې نه چې تاسو خطا وي چې یار زه ډیر بزرګ یم ما ډیرې رکوعې وکړې ما ډیرې سجدې وکړلې الله فرمایي ستاسو بزرګي و ما ته فایده نه رسوي ستاسو دغه بیا مطلب کفر راواخله نعوذ بالله و ما ته نقصان چې دی هغه نه رسوي الله رب العزت فرمایي اوس به زه وتۍ ته زه زما خدایي در وښیم چې زه څومره لوی خدای یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي وای کچیر د آدم علیه الصلاۃ والسلام سیونه چې تر اخري انسان پورې یعنی څو څو انسانان دي په لحال په دنیا کې شپږ عرب انسانان دي په عربو په کروڑو مخکې تیر شوي دي په عربو چې دي هغه ورسته را روان دي دا را واخله جنات را واخله د اوله تر اخره پورې شیطانان را واخله د اوله څخه تر اخره پورې الله رب العزت فرمایي دا په یو میداني کې کښینی او بیا لاس پورته کې دا وایي هر سړی د آدم علی السلام چې ونه چې تر اخري انسان پورې د اول شیطان چې ونه چې تر اخري شیطان پورې د اول پیری چې ونه چې تر اخري پیری پورې الله فرمایي دی لما وغواړي هر سړی دا وایي چې یا الله دا ومځکې و اسمانونه چې تا کم پیدا کړي دي دا یوازې و ما ته راکه الله فرمایي زه یوازې وغواړم ته یوازې وغواړې ابل یوازې ابل یوازې د آدم علیه السلام ستر اخري انسان پرې دا اول شیطان ستر اخري شیطان پرې د اول جن فیری ستر اخري جن پرې د اول ملائکه ستر اخري ملائکه پرې الله رب العزت فرمایي وهر انسان ته وهر جن ته وهر پیرید ته وهر شیطان ته وهر ملائکه ته دومره دنیا لکه دا اوس چې دا داوم ځکه و اسمانونه الله فرمایي زه ور کوم ما په خدای کې به دومره کمی هم رانه سي لکه په سمندر کې سړی ستن ووي بیا راپورته کې دغه د ستنې پر سر چې کمی وبراله او د سمندر نسبت سره واخلا نو خو هیڅ نسبت نه سره لري الله رب العزت فرمایي ما په خدای کې دونه کمی هم نه راځي اے دا جب دا جب نه ولا د خبره د حدیث قدسی دی الله فرمایي تی ما پیژنې کمی نه پیژنې یعنی دا اوس موږ فلال شپږ عرب انسانان یو په عربو مخکې تیر سوي دي په عربو وروسته را روان دي دا شیطانان راواخله دام شپږ عرب شمار کا پیریانان راواخله دام شپږ عرب شمار کا ملائکه په الحال شپږ کرب شمار کا وای دا ټول الله فرمایي دا هر سړی لاس پورته کې وما ته وای چې الله دا وم دي چې اسمانونه ما ته یوازې راکا الله فرمایي زه د خپل خدایي څور کوم زه د بل خپل خزانه څور کوم د خپل بادشاهي څور کوم الله فرمایي زما په خدایي کې دومره کمینه راځي ما په خدايي کې دومره کمی نه راځي لکه په سمندر کې ستن ووهه د سمندر څه اوبه کمې شولې الله فرمایي زما په خزانه کې دومره کمی هم نه راځي څومره عظیم خدای دی سبحان الله څومره عظیم او بیا الله فرمایي وسی په دې خبره سر خلاص دی چې زه په څو وخت کې ودې خلکو ته دا دنیا ورکولې سم وهري وتعالى دا لیدا الله فرمایي وې زوام کن فیکون زه به وایم کن سه د هر سړي دپاره به وم ځکې و اسمانونه فیکون هغه به چې دا الله فرمایي زما خدایي ده نو پرې فرمایي الله رب العزت ويا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله الله فرمایي وایي دوی چې کوم نیک عملونه کوي دا زما سره ذخیره پراته دي که څه ته دغه مطلب دا دا دا دا دینداری در ورسېدله څه زما حمد وایي چې الحمدلله یا الله تا و موږ ته دونه لویه بزرګي را نصیب کړې ده ومن وجد غیر ذالک که د چا په په تقدیر کې د چا په په مطلب قیامت پر ورځ راغلی زما په دربار کې پیټ سولو بزرګي و نیکۍ نه درلودې فلا یلوم الا نفسه هېڅوک دې نه ملامتوي خپل ځان دې ملامت کړي چې زه بې لارې ولمه زه بی دین ولما زه پر غیر لار باندې روان ولما نو فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وای بیا به د الله په دربار کې تاسو شکایت نه کوئ چې یا الله رب العزت زه خو نه وم په خبر زه خو دون لا علم ولما زه دکاندار ولم زه ملازم ولم ما ته چا دا خبره نه وکړي یا الله رب العزت فرمایي دا خبره نه ده عزیزانو خبره دا ده چې د الله ذات ډیر عظیم ذات ډیر عظیم ذات الله اکبر الله اکبر د اکبر دې ته وایي چې تر الله رب العزت نو بیا بالا بل شی لوی نستا د الله تر ذات مرناک او اسمان ته لوی وایو و سپوږمۍ ته لوی وایو و دنیا ته لوی وایو مسلم شریف یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای ما ته هغه سړی را معلوم دی چې تر ټولو اخري د جهنم څخه راووځي تر ټولو اخري جهنم څخه دی راووځي یعنی مطلب مسلمانان په مسلمانانو کې څو ګناي وکي څو په زر کاله څو پنځه زره کاله څو پنځه سوه کاله څو پنځه لکه کاله به په جهنم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دغه انسانان چې په زړو کې مثقال ذرتين مثقال ذرتين لکه دا کله چې رسوندان راخلاص لمر راوخی د هغه شنی ذرات نه دي موږ ودې ته مثقال ذرتين وای کني الله ودې ته نه د الله په دربار کې دام ډیر غټ شي دی وای دومره قدر ایمان په زړه کې وو دا به مې ورځ د جهنم سره وځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په خپل ژوند کې یو وار ویلی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ورځ د جهنم سره وځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا جهنمی ما تر معلوم دی چې دا د جهنم سره وځي چې راوځ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی راشي الله رب العزت سره الله ورته فرمایي اولاد ته جنت سره دی چې جنت سره راشي جنت ډک دی ډیر رش دی پکې د خدای سره مطلب ډیر لوی جنتونه دي نو دی راشي الله ته وایي چې الله رب العزت جنتونه خو ټول ډک دي تا ما ټول جنت لره ولاړ سه یوه خاشه ځای نسته پکې الله ورته وفرمایي ته ورته پلاني جنت لره ورسه دی چې هلته راشي بیا به الله ورته ووایي هغه بیا ډک دی دی به بیا راشي الله ته وایي چې یا الله هغه جنت هم ډېر ډک ولو بیا به الله رب العزت بل جنت لره دی واسی په زړه کې به وګرځي چې یاره دا جنت خو هم ډک دی اخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ورته وایي وای ورته هغه پلاني جنت لره دومره جنت لکه دنیا لس واره دا ستا په مخه دې شته الله ورته وایي وای ورته پلاني جنت ستا دی لکه دنیا لس واره لکه دا دنیا لس واره مشرق چیرې دی مغرب چیرې دی شمال چیرې دی جنوب چیرې دی په مشتي کې هیڅ چا نه دی لیدلی عزیزانو مشرق او مغرب او شمال او جنوب یو بل طارق جمیل صاحب فرمایي وای ما مغرب هم ولیدی ما شمال هم ولیدی ما جنوب هم ولیدی یو مشرق راته پاته دی چې هلته نو دنیا ختمه شي یو دی وای ما لیدلی دی په مستۍ کې چا نه دی لیدلی نو الله به ودې جنتي ته ووایي وای ورته دا جنت لکه دنیا لس واره دا ستا او پیغمبر علیه السلام فرمایي الله فرمایي دا تر ټولو کمترین جنت دی د دې نه بېکشنی جنت نشته در دې کشنی جنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا غسړی نه دی دا جنتی له جهنم راوته والله ته وایي چې یا الله تو خلا خدای یم ته خو لا بادشاه هم یې ته د سړي سره مسخرې کوې ته ما خطابات یې یوه ورځ یوه جنت سره ولاړم بیا بل جنت سره ولاړم دونه ځای نشته چې زه ور واوړم او دلته بیا راته وایه چې ورته یال ای زما بنده دونه جنت مې درکړې لکه دنیا لس واره یا الله ته خو دونه غټ ذات یې ته هم مسخرې کوې ته هم زما سره خاندې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې دونه ډیر وخندل دا غاسون یې ټول اسکارات سولو د نبی علیه السلام دا غاسون اسکارات سولو چې دا بنده ورته وای یا الله ته دونه لوی ذات یې ته ګور ما سره مسخرې کوي او ته ما ته یو راوا ورته جنت سره غټا کولو پلانې دا کولو دلته بیا راته وایه واور ته ځونه لوی جنت دی لکه دنیا لس واره یا الله زما سره مسخرې مه کوه الله ورته وفرمایي یا ورته د رښتیا و د غونه جنت در کوم لکه دا دنیا لس واره لکه دا دنیا لس واره روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وای په جهنم کې یو سړی به خټيري بغاري وي دون بغاري وي چې په هیڅ صورت باندې د د شپه ورځ چې هغه نه تیریږي د جهنمي ذکر چې هغه دادی یا حنان یا منان یا حنان یا منان دا جهنمی به دون بغاری وی دینو یی مسلمان خو بد عملی جهنم لره تللی ډیر بغاری اخر الله رب العزت ورته وایي څه څه ناری جوړ کړی دی ورته وایي چې یا الله دونه په عذاب یم دونه پریشانه یم یو سیکنډ هم نه راباندې تېرېږي یا الله ستا د د لویۍ په خاطر مې در وباسه هغه ورته وایي چې چیش غواړې وایي یا الله رب العزت بس خالد د دې جنت د جهنم د دروازې مې وباسه بس د جهنم د دیواله په آخوا مې که زه یو شی نه غواړم الله ورته فرمایي یو شی نه غواړې وایي یا یو شی نه غواړم اقرار الله رب العزت دی د جهنم راوباسي چې راوې باسي د دیواله په خوا جهنم دی په دې خوا باندې دی ناست دی ورځ لس ورځې شل ورځې تېرې شوې اخر ډېر دیغ تیاریان دی چې دا اوس څنګه غم اخته سولم هېڅوک نشته اخر والله ته وژاړي چې یا الله رب العزته بس ما چې دونه وکړه دا جنتیان نه دي د دوی دیواله لرم بوزه د جنت په اخوا به دوی زه به په دې خوا بس خالي ده هلته مې یا الله رب العزته الله رب العزت ته وایي بل شیخ به نه غواړي و یا نه غواړم اخر الله رب العزت به بیا دا سړی راولي جنت دیواله ته یو لاس ورځې به د الله ته تېرې کې مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې الله رب العزت مزاق کوي که نه کوي مسخرې وایي و الله یې کوي دا د بخاري شریف حدیث دی انا خیر بیا به الله رب العزت دا سړی راول د جنت دیواله ته به کښینې نو هلته بیا چې غف یو شی نشته اخر به بیا الله ته وژاړي چې یا الله بس ما دې دونه وکړه د جنت چې کوم دیوال دې پر دا دیواله مې کښېنوه چې هاخوا ته زما کوم انډیوالان دي زه خالي ګپ ورسره کوم نور به یو شی هم نه یې اخر به الله رب العزت ورته ووایي چې ګوره هلته دې هغه خبره کوله دلته دا خبره کوې بله واره خو به نه وایه بل شی و یا الله بس دا مې اخري وار دی یو شی نه غواړم اخر الله رب العزت د جنت پر دیواله باندې کښېنوي څو ورځې تېرې خو بیا دې غت دی بیا الله ته وایي چې الله رب العزت ډېر دیخ سولم هېڅ ګزاره مې نه کېږي الله ورته وفرمایي وایي ورسه دونه جنت در کوم لکه دنیا لس واره لکه دنیا لس واره فرمایي پیغمبر علیه السلام هغه سړی یاریان چې خدای پاک دلته پر دیواله ځای نه راکوي هلته وا لس واره پیغمبر علی السلام دونه وخندل چې سبحان الله سبحان الله ته ودی بنده ته ګوره یعنی پر دا ځای باندې دی وای یا الله رب العزت بس بل واره نه کوم انسان عجب شی دی انسان عجب شی دی پیغمبر علی السلام فرمایي دا انسان ولي وعده الخلاف دی آدم علیه السلام چې الله پیدا کړي نو د اولاد الله وښکاره کوي چې دا ستا اولاد دی په دې بچانو کې یو سړی ډیر ښایسته دی ډیر ځلانده دی ډیر خوبصورت دی وایي یا الله دا څوک دی الله ورته وایي دا ستا په بچانو کې دی داود علیه صلات وسلام دی وایي د ده عمر څو دی وایي د ده عمر چې دی هغه شپېته کاله دی ادم علیه السلام وسلام خپل عمر البدايه والنهايه مولوی صاحب فرمایي تاریخ ابن کثیر نه سوه شپږ دېرش کاله د عمر و بل روایت کې راځي نه سوه څلوېښت کاله بل روایت کې زر کاله ولو انو خیر الله ته وایي وایي الله رب العزت دې عمر ډېر کم دی زما د عمر څه ځای څلوېښت کاله ورکوم سل کاله ورپوره کړه اخر چې سل کاله ورپوره کړلو نو بیا چې د آدم علیه السلام وسلام خپل عمر پراتلو نو قرار اسرائیل علیه السلام رالی اسرائیل السلام د روح قبض کوي آدم علیه السلام ته خیر خیر وای ولې نو ستا خو عمر پراسو هغه زما عمر خو څلوېښت کاله پاته دی نو داود علیه السلام خو ډېر وروسته را روان دی په سوه کلو وروسته را روان دی آدم علیه السلام والسلام ورته ویل زما خو څلوېښت کاله عمر پاته دی هغه وایي څلوېښت کاله تا د داود علیه السلام ته نکو ور آدم علیه السلام چې سوچ وکړي او دا خو والله ډېر خطا وتلی یم سوچ یې وکړي وکړي ول یاره بس څه درته وایم وارانه راته هغه ول خو تا په خپله د الله پر مخ باندې څلوېښت کاله عمر نه کوي ور ول بس څه درته وایم وارانه راته خورې بس یاره زه هم نه بېم نه بېکم وار نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله خپل عمر وفرا کوي و داوود علیه السلام ته د خپل ځان یو څلوېښت کاله چې د هغه ورکو مستدرک حکیم حدیث نقل کړی دی چې ور یې کړلو پیغمبر علیه السلام فرمایي آدم علیه السلام وعده الخلافه وکړه ځکه د بچان وعده الخلافه کوي آدم علیه السلام خلاف ورزي وکړه وعده الخلافي د الله سره وعده ولا عمر یې ورکړي بل ورځ بیا ورته ویل یا الله نیر غواړم بس نه مې د پکار نو بیرته الله رب النبي علیه السلام فرمایي وای د د پخپل وعده الخلافي وکړله نو د د بچان ځکه وعده الخلافي چې دا موږ اوس وعده الخلافي کوو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی آدم علیه الصلاۃ والسلام خو نو کور ولا خطا یې چې درخت خوراک وکا الله ورته و فرمایل درخت خوراک مکو کني د جنت به وځي کور ولا او شیطان ورته وی چې ته وکه دا ډیره پایده درته لري نو قرار خپل مطلب آدم علیه السلام خطا یې خوراک وکړي د جنت راوتی پیغمبر علیه السلام فرمایي ځکه د ازمش شګي مش خطا باسي ځکه د ازمش شګي مش خطا باسي نبی علیه السلام فرمایي وای د آدم علیه الصلاۃ والسلام شیطان چې دی هغه کافر و دی خطایستی دی خطایستی چې دغه و خور خوراک وکا نبی علیه السلام فرمایي ما شیطان چې دی هغه مسلمان دی هغه ما نه خطا باسي هغه ما ته غلطه لار نه چر شولای زلا وته ته نیک لار ورسایم نو نبی علی صلوات و سلام فرمایي وای در ادم علی سلام د په دوه خبرو کې شایم زما کور ولای ما نه خطا باسي چې ته د پلانې کار وکا زه تاوانی سما او ادم علی سلام خطا ایستي زما شیطان ما نشي خطا ایستلی چې پلانې غلط کار وکا آدم علیه صلات وسلام یې خطا ایستی نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وای دا تر ټولو کمترین جنت دی لکه دا دنیا لس واره دا و جنتي ته ملاویږي نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا جنتي ما لیدلی دی او زه وینم او زه به بیا ووینم چې دی د جنت ته راوځي نو په دې وجه باندې عزیزانو خبره دا ده الله فرمایي وایي ستا خپله خوښه ده ګناوې د شپې هم کوې د ورځې هم کوې په هغه کې شک نشته نو خوښه ستا ده معافي غواړې که نه غواړې که معافي غواړې الله فرمایي عفه درته کوم که نه غواړې ټیک د صحیح ده بیا د قیامت په ورځ هېڅ څوک نه ملامتوه خپل ځان ملامت کا خپل ځان ملامت کا نو ما او تا عاجزانو ګناګار یو ما او تا به د الله څخه پر مخ کې ګناو باندې معافي وغواړو پر روانو به د الله ته استقامت وغواړو چې یا الله ما ته د ګناو توفیق مرا کوه بیا هم کله ما ګناه وڅوله پر هغه به بیا د الله څخه معافي غواړو عبدالله ابن عمر فرمایي پیغمبر علیه الصلات وسلام د ورځې سل سل واره استغفار وایي موږ به پټ پټ شمارئ چې نبی علیه السلام ویل استغفر الله استغفر الله سل سل واره به نبی علیه الصلات وسلام استغفار وایي چې پیغمبر علیه الصلات وسلام سل سل وار استغفار وای نو ما او تا که زر زر وار استغفار وای دا څه کومه خبره نه ده نو په دې وجه باندې عاجزانو خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تاسو ما د ځانونه پر کلمه باندې مړ کړئ بیا ما له راستي زستي ارته مدد کولی سم او که بغیر د کلمې مړ شواست بیا ما له مه راځئ نه زستي مدد کولی سم نه مې شفاعت کولی سم نو په دې وجه باندې عاجزانو هر وخت پر کلمه باندې زموږ غور او فکر چې یاره دا کلمه را صفات نسی در کلمې وانه وړما کلمه د خرڅ نه کما ایمان خرڅ نه کما ان شاء الله راځي چې موږ روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بنی اسرائیل کې یو سړی مړ چې مړ شلو نو بیا ملایکه رااله د د ټول 300 شپېته جوړونه دي د انسان 300 شپېته دا ټول جوړونه وکتل یو نیکیم په ټول ژوند نه وکړي یو نیکیم نه وکړي اخر ملائکه را ولاړې سولې د د دغه خوله د ټینګه نیولې ولا دا خوله یې ټینګه نیولې وه دا ژبه د تعلق سره لګېدلې ولا نو د دا خوله چې ور خلاص کړله د د ژبه د تعلق سره لګېدلې وه د مرګ په حال کې د ویلې والله اله الا الله پر دغه ځای دلته مرګ راغی چې رالی الله رب العزت ملائکه ته و فرمایله چې دا سړی جنت ته وځي هغه ولی الله په ټول ژوند یو نیکی نه کړی دا د مرګ په حال یو نیکی کوله هغه پر مرتوی دی الله فرمای پروا نه لري پروا نه لري دا نیکی هم کړی دا بس مو ماته دا نیکی هم ډیره منظوره ده چې په خپل ګرد ژوند کې یو واره لا اله الا الله خو چون کې پر هغه لا اله الا الله مرګ هم سلو پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخري خبره په دنیا کې دا سوچ لا اله الا الله دا ولاړ جنت ترا جنت پر د واجب سلو جهنم پر د باندې حرام سلو نو په دې وجه باندې عاجزان عمر به کوشش وکړو د کلمې ذکر به هر وخت وو دا و چې بازار له وتلو د بازار ته مسجد تر رالو دا غره کم پرې وته چې پرې وځو کلمه به وایي چې راپورته کلمه به وایو کېدلی چې الله رب العزت زما او ستا هغه اخري اخري خبره په دې دنیا کې کلمه کې او د چا چې اخري خبره کلمه شوله هغه کامیابه دی په هغه پسې بیا غویان په دې مه حلالوئ چې یا الله عفو ورته وکړې یا په دې حلال کړې چې الحمدلله زموږ یو سړی چې دی هغه د ابدالاباد لپاره کامیابه له دې دنیا ولاړی نو په دې وجه باندې عاجزانو الله رب العزت پر دې ویلو اورېدلو موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې زموږ مغفرت وفرمایي الله دې زموږ توبې چې دي هغه قبولې منظوره وګرځوي د نن سبق چې دې عزیزانو دا خپلو مردګانو ته مور پلار وروڼه خوندې راواخله په کور کې څوک مریضان دي الله شفای کامله ور نصیب کړي څوک قرضدار دي الله رب العزت د قرضو څخه خلاص کړي څوک پریشان دي محتاج دي الله یې پریشانی لري کې محتاجي لري کې او دا غره کوم نور جایز ضرورتونه دي حاجتونه دي هغه الله ورپره کې او خصوصا د پاکستان د پاره چې موږ یا الله رب العزت پر دې وطن باندې رحم وکړي و پوجانو اوس مطلب دا مایده یې وکړله مایده یې بولې مشوره یې بولې فیصله یې بولې چې دوی پر وزیرستان باندې اپریشن کوي وړمه ورځ یو نیم سل کسان پکې شهیدان کړلو پرون یو سل اته پکې شهیدان سلو کشنان زنانې هر سړی دې فرض کې عاجزانو چې خدانه خسته بمبار شروع او دا کورونه نړیږي دا زناني دا بچان دا ډېره غټه پریشاني د عاجزانو بیا که د طالبان را ولاړ سو بیا یې پر دې وطن اور بل کوي بیا به د دې وطن خوند ورک سي عاجزانو بیا به ډېر پریشانه سو بیا به دا پاکستان نه بیا به دا جهنم جوړ سي خدای پاک دې طالبانو ته توفیق ورکړي چې د دوی سره معاهده او مذاکرات وکړي و پوه سي دې الله رب العزت توفیق ورکړي چې دغه مذاکرات ورسره وکړي دغه د جنګ لاره پرېږدي دا د پریشانۍ لاره پرېږدي دا وطن ښایسته کړي دا وطن آباد کړي که دا وطن برباد شو قسم په خدای که عاجزانو بیا موږ د سر سایه پیدا کړو یا د خوشحالۍ ورځ ووینو یا بیا موږ د غمه څخه خلاصه ورځ چې د هغه ووینو نو په دې وجه دعا به وکړو د دې حدیث قدسي په خاطر دې الله رب العزت موږ پر وطن باندې امن راولي اطمینان راولي خوشحالۍ راولي الله دې مذاکرات راولي الله دې دا بمبار او دا مړل او دا زخمیان دا سره ورک کړي دا د امریکې یو پروګرام دی د امریکې یو سازش دی انډیا او اسرائیل و بل و بل په خوشاله دي خدای پاک دې افغانستان پر اطمینان کې خدای پاک دې شام او مصر را واخلا دا غره کم فلسطین را واخلا عراق را واخلا د مسلمانانو دې الله پرده وکړي عاجزانو د کافرانو دې خدای کورونه ور خراب کړي زموږ کورونه خیره خراب کړلو نو دعا به وکړو عاجزانو په هر منځ کې دعا کوئ دوه دوه رکعاته نفل د الله څخه وغواړئ چې یا الله دا پریشانی لري کې دا که اوس طالبان راووتو بیا هغه خودکشي شروع کړي نورې نورې بیا په دې کې وچونه او د نه معلومېږي عاجزانو فوجان هم زموږ دي، طالبان هم زموږ دي، وطن هم زموږ دی، خو بس مشوره د بل چا ده، سازش د بل چا دی، خوشحالي د بل چا ده، هغه زموږ دښمنان دي، نو خدای پاک دې زموږ تئ پر وطن باندې رحم وکړي، الله دې پر موږ باندې رحم وکړي، الله دې پر طالبانو رحم وکړي، الله دې پر فوجانو رحم وکړي، الله دې زموږ پر حکومت رحم وکړي، الله دې زموږ د پاکستان پر هر هر باشنده باندې رحم وکړي، خدای پاک دې دې وطن دښمنان ورک کړي. چې کوم څوک دا وطن بربادېده غواړي دا ختمېده غواړي د هغو د خدای کورونه ور خراب کړي الله رب العزت پر دې ویلو اورېدلو مرتي د عمل کول توفیق راکړي الله دې مې آخره خاتمه پر ایمان کړي وما علینا الا البلاغ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء العمر وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر إسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سلم مسافرنا ومسافر المسلمين اللهم ارزقني اللهم ارزقنا حلالا طيبا واسعا اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم